ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکنا من بعد وصیت یوسین بها او دین مخکې آیات کې میراث بیان شو د چې سبب د غیر لپاره تولد یعنی والدین او بچی مور او پلار او اولاد نو په دې آیات کې مثال میراث بیانې د هغه چا چې د هغه میراث لپاره سبب زوجیت دی نکاح او هغه څوک دی ښځه او خاوند او تاسو ته مخکې ما ویلیو چې د هغې سره متعلقه مسایل بیانیږي څلور مسایل د هغې متعلقه بیانیږي نو په دې آیات کې څلور مسایل بیخي په دې طریقه باندې چې زده کوي انشاءالله پوه به شئ پې او نور د آیاتونو ډیر د مشکلاتو نه دي خو انشاءالله تاسو ته ما اسان ویلی ولکم نصف ما ترک ازواجکم او تاسو لپاره نصف ما تر کاز واجکم نیمه د هغه مال چې پرې خو د لوي زرانه او تاسو سلور مسائل دي نو کله چې خزه مړ شي او خاونه پاتې شي دو مسلې د دې دي او کله خاون خپې اګریته کې مړ شي مړ شي او خزه پاتې شي نو دو مسلې دادي نو دوه دوه سلور مسلې شولې اوله مسله ولکم نصف ما ترک ازواجکم او تاسو لره نیمه د هغه مال له چې پرېښی وي ازواجکم بیبیانو ستاسو ان لم یکن لهن ولد که چېرته نه وي د هغې اولاد ان لم یکن لهن ولد که چېرته نه وي د هغې اولاد ما ترک ازواجکم ازواج نه مراد بیبیانې دي یو سړي ښځه د هغه وفات شي او د هغه ښځې اولاد نه وي د دې خاوند نه او که د بل خاوند نه اولاد یې نشته دی نو ټول مال به دا ټول مال به دوه حصې شي نیمه حصه به خاون واخلي نیمه حصه به خاون واخلي او دا غینه چې کم باقی نور مال پاتې نه نو هغه به عصبو ته ورکړل شي خو لنډه خبره ده چې نیم مال پکې د خاوند نه په دې قران کې کم مسله بیان شوې ده نو دغه ولکم نصف ما ترک ازواجکم استاد د پاره نیمه دغه مال نه چې پرې خې بی بیان استاسو الا لم یکل لهن ولدن کنوی داغه لپاره ولدن اولاد یا د دې خاوند نه یا د بل خاوند نه دویمه مسله په ان کان لهن ولدن که چرته وي دغه زنانو د پاره اولاد په لکم الربع نو ستاسو د پاره څلورمه برخه ده مما ترکنا د هغه مال نه چې هغوی پرېښی وي یو زنانه ده هغه وفات شي خاوند یې ژوندی دی خو لیکن اولاد یې شته دی اولاد یې شته دی که د دې خاوند نه وي او که د بل خاوند نه وي خو لیکن اولاد یې شته دی نو ټول مال به څلور برخې کړلی شي نو څلورمه برخه به پکې خاوند واخلي او له اولاد نو اولاد خو مخکې بیان نشول توالد د هغه خو مسله خو مخکې بیان شوی ده خو دلته کې مار ته ویل په دې آیات کې د خدای او د خاوند د میراث خبره ده نور د اولاد او هغه خو مخکې بیان شول خدای او پات شي اولاد اشتره دی خاوند نه یا د بل خاوند نه او خاوند هم ژوند دی نو د دې ټول مال به څلور برخې کړل شي څلورمه برخه به کې د دغه خاوند او نور چیرې د اولاد و غیره چې کوم مخکې مسایل بیان شول من بعد وصیت نورستر وصیت نه یوسین بها چې وصیت کړی پاغي سره او دین نورستر ادا کول د قرض نه ولهن الربع دریمه مسله وس خبره الټه شوله خزه ژوندې ده او خاونه یې پات شو نو ردی متعلقه هم دوه مسلې دي ولهن الربع دغه زنانو در څلورم برخه له مما ترکتم دا مال نه چې پرې خودلې وي تاسو ان لم یکل لکم ولدن که چرته نه وي ستاسو د پاره اولاد که چرته نه وي ستاسو د پاره اولاد دریم مسله دا سره خاونو پات شو د دې خزې یا د نور خزو نه اولاد نشته ری بالکل اولاد نشته نه د دې خزې نه او نه د بلې خزې نه او دا اوپات شي نو ټول مال به څلور برخې کړل شي نو څلورم برخه په کې د خزې ته ورکړل شي که یو خزه وه نو ټول باغې ته ورکړل شي که دوه خزې دي مثلا شل زر روپۍ پکې ورسېدلې نو هغه څلورمه برخه و د هغې په منځ کې تقسیم کړلی شي شل زره دي لس زره به یو اخلي لس زره به بلې واخلي که درې ښځې دي نو دا شل زره روپۍ به په هغه دریو تقسیم شي که څلور ښځې دي نو په هغه څلور باندې به تقسیم شي خو لیکي نه ټول مال به څلور برخې کړلی شي څلورمه برخه به پکې میلاو شي دغه زنانو ته که یوی نو هغه ټوله به واخلي که دوی نو هغه څلورمه برخه به تقسیم شي که درې نو هغه به تقسیم شي که څلور یې هغه به تقسیم شي ولهن الربع دغه زنانو د پاره څلورم برخه مما ترکتم د اعمال نه چې پرې خوي تاسو الا یکل لکم ولدن که چرته نو تاسو د پاره ان خوندانو ته خطاب دی کنه د خوندان د پاره ولدن اولاد د دې خزینه یا د نور نه په ان کان لکم ولدن که چرته اوس تاسو د پاره اولاد د خاون اولاد شته دی د دې خزینه یا د نور خدونه په لهن ثمن مما ترکتم نو خزه څلورنه اتو ته وړولي وس د ټول مال څه اته حصې شي اته حصې نو اتمه حصه په کې ورکړل شي د زنانو ته که یو زنانه ده نو هغه یوې ته ورکړل شي که دوه دي نو اتمه برخه به تقسیم شي که درې که څلوري نو هم به تقسیم کړل شي د دین علاوه چې کم اولاد دی نو هغې له مخکې د هغې وضاحت بیان شوی په ان کان لکم ولدن که چرته وستا سو اولاد په لهن سمنو دغه زنانو د پاره تم برخه ده مما ترکتم دغه مال نه چې تاسو پرې خوي من بعد وصیت نور سره وصیت نه تو سو نه بها چې وصیت کوي تاسو پاغه سره او دین او رستو د ادا کول د قرض نه او دین او بعد اداء دین رستو د ادا کول ادا کول د قرض نه و ان کان رجل یورث کلاله کلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس په اول آیات کې شپږ مسایل بیان شول په دویم آیات کې د دې د پوری سلور مسایل بیان شول او هغه سبب بیان شو چې د غیر لپاره سبب زوجیت و اوس دا بل مسله بیانې د چې د غیر لپاره د سبب اخوتی اورور ولی د غیر لپاره هغه بیانې ورونه خويند درې قسم دي یو ته اعیانی وای چې په مور او پلار دواړو کې شریک وي مور او پلار دواړو کې شریک وي هغه ته اعیانی وای او هم پښتو کې هغه ته وای سکه ورونه سکه ورونه مې دي او دا مې سکه خويندې دویم قسم علاتی چې په پلار کې شریکی او مین دی جدا جدا دی دې ته علاتی وای او دغه تام په پښتو کې خلک وای ناسکه او میرنۍ خویندې او دا ورته وایي دریم قسم دی اخیاپي چې په مور کې شریکي او پلاران جدا جدا نو خویندې او وروڼه دا درې قسمه شول اعیاني چې په مور او پلار دواړو کې شریک وي دویم علاتی چې په پلار کې شریک وي او په میندې جدا جدا دا علاتی چې په پلار کې شریک او مین دی جدا جدا د دې صورت په آخر کې وداغي برخه راځي هغه په هغه ځای کې وایي دا ټکی په ذهن کې وساتئ او سلورم اخیافی دریم اخیافی چې په مور کې شریکی او پلارانه جدا جدا نو د دې ذکر اوس په دې ځای کې کیږي او د متعلقه پنځه مسایل بیانې په دې ځای کې په ان کان له و ان کان رجل کو یو سړی یورثو چې میراث وړل کېده د هغه نه کلالتن هغه میراثي و کلالتن مونوته چې مون یې وته او میراثي هغه ته پښتو کې وای میراثي او امراتون یا خزوی کلاله چاته وای په دې کې د مفسرینو ډېر اقوال دي بهتر قول پکې ټولو نه ده کلاله هغه خزي او هغه سړی ته وای چې اصول او فروع نه فروع یعنی اولاد نه زامنی او نه لونی نه نوسی او کړوسی او نه اصولی مور او پلار هم نشته نو هغه ته سوی میراتی وته وي مون وته وته مون وته لري نو د مون نه خطل لري کنه وته نه مور او پلار شته او نه بچی شته مور او پلار هم پات شوی دي او بچی هم سره شته نو دا غي دا غي متعلقه اوس په دې آیات کې پنځه مسائل الله تعالی بیانوي و ان کان رجل کچرته و یو سړی یو رسو چې میراث وړل کېده دا غنه کلالتن مونوته او میراتیو او امراتون یا خزوه نو اوله مسله پاږي کې دا ده کلاله سړی دی مونوته میراتی دی او داغي میراث خور یو ورور دی یوه مسله شوله دویمه مسله یو سړی میراتی دی او صرف د هغې یوه خور پاتې ده دوه مسلې شولې درېیمه مسله میراتی ښځه ده میراتی ښځه ده او د هغې په مړه شوله په میراث کې میراثخور یې صرف یو ورور دی څلورمه مسله میراتی ښځه ده هغه مړه شوله په میراثخورۍ صرف یو خور پاتې شوله یو خور پاتې شوله څلور مسائل بیخی آسان میراتی سړی دی مړ شو او یو ورور پاتې دی میراتی سړی دی مړ شو او په میرا میراثه یې صرف یو خور پاتې شوله دریم مسله میراته یې ښځه ده دا مړه شوله او صرف یو خور پاتې ده میراته یې ښځه ده مړه شوله صرف یو ورور پاتې دی دا څلور مسلې دا یو ځای باندې شولې و ان کان رجلن که چرته و یو سړی یو رسو چې میراث وړلی کېده د هغه نه کلاله تن مڼوته یو میراتیو او امراتون یا ښځه ده وله اخون او اختون نو چې ټول راجمه کې څلور صورتونه شول مار ته جدا جدا ویل او امراتون یا میراتی ښځه ده وله اخون او د هغې یو ورور دی نو ان کان رجلن یو رسو یو میراتی سړی دی مړ شو هغه وله اخون او د هغې ورور دی یو صورت و ان کان رجل یورثو وله اختون دو صورتونه شول و ان کان امرأة کلالتن ده او وله اخون ان کان امرأة کلاله وله اختون نو څلور صورتونه شول ټول وله اخون د هغې یو ورور او اختونه او یا خور وي یو ټکی و سره په یاد باندې وساتئ تاسو ته ما خبره وکړله د اخیاپي دلته کې مسایل اخیاپي دي یعنی د مور د طرفه د څه د مور د طرفه ورورې یا د خورې وي خو د مور د طرفه فقط بلې کل واحد منهم السدس نو هر یو لره د دې دوړ نه السدس په ګمه برخه ده د هر یو د پاره د دې د دې د دیونه السدس په ګمه برخه ده دغه مونوته میراتی سړی مړ شي نو په دې څلور وانو صورتونو کې به د دغه مړی مال به شپږ حصې شي نو شپږمه حصه به دغه خور ته یا غرور ته ورکړل شي او باقی به په نور خپلوانو عصباتو باندې تقسیم کړل شي دا مسله شو څلور مسلې شولې او حل یو دی په ان کانو اکثر من ذالک کچرته وی دی زیات د دینه په هم شرکاو په ثلث نو دیو برابر برخواله دی په ثلث په دریم برخه کې دا غ پنځمه مسله ده پنځمه مسله په ان کانو اکثر من ذالک اکثر من ذالک دا ذالک اشاره ده اخون او اختون ته یو سړی میراتی دی هغه مړ شو او د یوې نه زیاتې خویندې دي یو صورت یو سړی دی میراتی هغه مړ شو او د یو د یو نه زیات ورونه دي اکثر من ذالک ذالک دا یو ورور نه لري بلکې ډیر دي ذالک یو خور نه لري بلکې زیات دي یا دویم دریم صورت یو سړی دی میراتی دی هغه مړ شو او ورونه او خویندې دوانه دي ورونه او خویندې یو یو نه دی بلکې خویندې هم دي ورونه هم دي نو په هم شرکاو په سلوس دغه برابر برخو ول دي په سلوس په درېمه برخه کې نو ردی مطلب دا شو ټول مال بدري حصے شي دغه درې حصے درېمه حصہ د مال هر څو ورونه چې دي خو چې یو نه زیات دي د د یوې نه زیاتې خویندې دي یا د یو نه زیات ورونه دي یا ورونه او خویندې شریک دي نو دغه درې برخې دغه درېیمه برخه د مال مثال لس زر روپیو ته میلاو شولې ټول د دغه سړی چې مړ شوی دی دېرش دېرش زر روپۍ د هغې ټول مال دی مثال ټول مال یې جیداد یې دېرش زر روپۍ دی نو په دې کې درېیمه برخه لس زره دي لس زر روپۍ د دې ورونو د خویندو په منځ کې به یو شان کې تقسیم شي دا یو نقطه په دې کې زده کوي مفسرین لیکلي دي په باب د میراث کې صرف دا دا مسله دا مقام دی چې بده کې نارینه او زنانه بالکل په برخه کې برابر دي په هم شرکا او په ثلث دیو برابرې برخه واره دي په ثلث پر غدرېمه کې دا به تقسیم کړل شي مثلا یو سړی میراتی دی هغه مړ شو او مثال وایو چې پنځه خويندې پاتې شول یو پنځه ورونه پاتې شول لس کسانې پاتې شول داغه ټول مال دیر زره دی په دیر شو زرو کې د لس زره درېمه برخه ده نو ټول له زر زر روپۍ ورکړل شي نارینه او زنانه په دې کې برابر دي او نور هغه شل زره چې دي هغه په نور عصباتو باندې تقسیم کړل شي و ان کانو اکثر من ذالک و ان کان او ان کانو چرته و دغه ورونه او خویندې اکثره زیات من ذالک د دې اخون او د دې اختون نه زیات یوه خور نه ده ډېر دي یو ورور نه دی ډېر دي یا ورونه او خویندې ټول شریک دي په هم شرکا په ثلث نه دیو برابر برخه ور دي په ثلث په غدریم برخه کې من بعد وصیت نور سره وصیت نه یوسی به چې وصیت کېدل شي په سره او دین یا ورستو د ادا کېدل د قرض غیر مضارین نه به یې ضرر ورکون کې په وصیت کې غیر مضارین دا حکم بالکل عام دی د ټولو سره لګی دی په وصیت کې ضرر مه کوئ د ثلث نه زیات وصیت کول دا ضرر دی دویم د وارثانو د پاره وصیت کول ستا چې په میراث کې سره څوک شریک دی هغې له په لا وصیت لی وارثین په حدیث کې راغلی د د وارث د پاره به د وصیت نه کې ستا په مال کې مثلا ستا د زوی برخه شته دی او ته اوس مړ کیږي او دا وی چې که زه مړ شوم زما دې زوی له پکې په 50 زره ورکي نو دا خو کې برخه شته لري څنګه به کې غلا ورکي نو دا غیر مضارین دا هم ضرر دی یا وصیت په دین یت باندې کې چې د خپل خپلوانو سره دینه لګي او یې زه پات شوم نو ما درېمه برخه مال زکه ورکې د الله تعالی د رضا لپاره چې د الله د رضا لپاره نه چر دی درې ورسه او د مال کم شری ته پوره میلاو نشي نو دا هم ضرر دی یو سړی مړ کیږي او داسې وایي چې ګوره په پلا د پلانی په ما باندې دومره دومره قرضه دغه باور کوي گواهان نشته لري لیکل نشته لري خو مړکیږي سلګې دي مرګ ځن کده نه دي اسی وای چې پلانی د مال ورکی شته نه وای پلانی په ما باندې دومره دومره قرضه ده دا به ادا کوي نو دا هم چې وصیت دی یا دوی مدار چې گاړه ته ولاړ دی او دا اوس دا سره مړکیږي گاړه د لسو لک روپو دی وای په یو لک روپۍ مې دا پلانی لور کړی دی نو دا اوس په وصیت کې دې څه وکړه دا دې ضرر وکړه الله تعالی درنه په دې باندې راضي شو او مخکې تاسو ته ما یو حدیث ویلی و ډېر زیات عجیبه حدیث و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه نقل دي وایي نبی علیه صلات وسلام وفرمایل نبی علیه السلام فرمایل یو سړی دی هغه به عملو کې د جنتیانو د خیر اعمال به وکړي او یا کاله خو لیکن کله چې هغې ته مرګ رانږدې شي نو حاپه پې وصیتي ظلم زیاتی وکړي په خپل وصیت کې په یختمو بشر عمله په یدخل النار جهنم ته رالاړ شي او یا کاله نیک اعمال کړي دي خو لیکن په وصیت کې خطا شي وصیت کې خطایي وکړي نو جهنم ته لاړ شي او یو انسان داسې چې او یا کاله هغه د جهنمیانو عمل کوي بېدیني کوي خو لیکن وصیت په خیر سره وکړي نو الله تعالی خاتمه په ایمان کې برابر بیا نبی علیہ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا ورستو آیاتونه راځي تلک حدود الله دغه آیاتونه ولوستل په دې کې وصیت باس د مخکې میراث او وصیت بیان شو غیر مضارن مکه گئی zarar ور کون کی وصیت کی وصیت من الله وصیت من الله دا مضبوط حکم دی د الله تعالی طرف نه والله علیم الله تعالی پوی دی په هر څه باندې حلیم الله تعالی صبرناک دی الله تعالی پوی دی دا کومه حصې چې مقرر کړې دي الله تعالی صبرناک ذات دی ډیر خلک د دې خلاف کوي خو لیکن الله تعالی ته بیا هم سزا نه ورکوي قیامت کې الله تعالی پاتې کوي تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله بشارت چا چې دا تیر شوی احکام ومنل هغې لپاره خوشخبري د جنت ده تلک حدود الله تلکا دا مخکې چې کوم احکام تیر شول حدود الله دا پوری د الله تعالی دی او مې یطیع الله او رسوله او چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر خصوصا په احکامو د میراث کې یدخله جنات او په دې کې دې ته اشاره ده چې احکام د میراث د احادیث نه هم معلومیږي احادیث ته به رجوع کول پکار دي یدخله داخل بکی غلره الله تعالی جنتونو ته چې بای ګلان دي داغې نه ولی خالدین پی همیشه وی پای کې وذالک الفوز العظیم او دغه لوی کامیابی ده و من یعص الله ورسوله په دې کې تخفیف اخروی دی چا چې د الله تعالی په احکام باندې عمل ونکړ او خصوصا په باب د میراث کې اخوا دی خو وکړل چل ولې وک نو و من یعص الله ورسوله او چا چې نافرمانی وکړه د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر و یتعدى حدوده او ورته ورتیر شو د پولو د الله تعالی نه د احکام د الله تعالی نه یدخله داخل وکي غلر الله تعالی نارن اور د جهنم ته خالدن پیه همیشه به پاره کې وله عذاب مهین او دیر پر د عذاب شرمون کې مهین رسوا کون کې عذاب در دیر پر شرمون کې عذاب در دیر پر الله تبارک تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان د میراث په مسایل باندې دی الله تعالی پوهه کی او الله تعالی د ټول مؤمنان مسلمانان له توفیق ورکی چې په دې باندې ځان پوهه کی او په دې باندې بیا عمل وکړي مخکې آیتونو کې احسان ذکر شو د زنانو سره په جاهلیت کې د زنانو سره ډیر ظلم زیاتې کېده الله تعالی دا غي سره احسان ذکر ک په میراث کې ردی لپاره برخه ورکوي د دې سره ژوندۍ خطر راوي دغه سي د یتیمانو جنکو سره ډیر زیات ښه کوي نو وسه د دې دا مطلب نه لري چې زنانه دي زنانه کمزور مخلوق دی نو دا دې زینام کیا داري بدکاریم کوي سبا ته نه وای بیا برابر کوي چې کله سم نه شول او بیا د دې د دې نرمۍ نه چې غلط مقصد واغسته نو بیا برابر کوي دې ځکه اوس دا برابرول خبره ده چې کله کله برابرې بیا هم د زنانو سره احسان دا دې سبب د دې جوړ نشي چې هغه دې بدکاری وکي او ته به بیا هم څه نه نه بیا سرخه سختی وکي واللات یاتین الفاحشه منکم او هغه زنانا چې بدکاریو کې من نسائکم تاسو د زنانو نه من نسائکم دا کوم کې خطاب ده یعنی مؤمنه ده مسلمانه ده فاحشه هغه بد عمل ته وای هغه بدکار ته وای چې هغه په شریعت کې خو مصیبت ده خو لیکن عقل هم بد ګڼي د هر انسان عقل هم بد ګڼي او څوک چې زنا کوي نبی عليه الصلاه والسلام هغه صحابي ته دا یو کس دا خبره کوله کنه چې کله هغه ایمان راوړه نو ګوره دا زنا دومره بد شی دی دا زنا بچ کیږي یاره چار زنانه سره نو که سره زنانه سره څوک دا کتابانه به څومره بدلېږي دا چا سره چې ته زنا کې خو یا و در چا موري کړ نو که ستا د مور سره داسې وکړلی شي بیا به ستاسو احساسات یا به هغه د چا خوري نو که ستا د خور سره داسې وکړلی شي نو بیا به ستاسو احساسات یا به هغه چا لوري نو که ستا د لور سره داسې وشي نو ستا بیا څه احساسات دا ډیر زیات قبیح او بد عمل دی په ټولو دونونو کې د دې قباحت بیان شوی هر عقل والا دا بد ګڼي واللاتی هغه زنانه یاتین الفاحشه ته چې بدکاریو کې من نسایکم ستاسو د زنانهونه پس تشهدو علیهن اربعه منکم نو ګواهان وغواړئ ګواهان طلب کوي علیهن په هغې باندې اربعتن څلور نارینه منکم ستاسو نه اربعتن معنی مې وکړله څلور نارینه ولې په باب په دې باب کې زنانو ګواهی په دې کې نه چلیږي د زنانو ګواهی په دې کې نه چلیږي او بیا څلور ذکر شوي دي په باب د د مالونو کې مخکې سوره بقره کې آیات المداینه کې بیان شوی چې پس دا چې دعا پس چې ګواهان پغې باندې طلب کوي فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء نو الته کې دوه گواهانو او دلته کې څلور گواهان دي ځکه الته کې معامله د مالونو وه د ما د مالونو معامله په نسبت د عزت باندې دا کمه درجه لري نور دی وجنه الته کې دوه او دلته کې څلور شول بیا اربعتن مې ورته ویل چې څلور کسان به یې څلور نارینه به یې د زنانو ګواهي په دې کې نه چلیږي اوس دا موږ د کم دی نه معلوم کړله چې اربعتن څلور نارینه به یې ځکه په باب د په باب د عادت کې دغه یو قاعده ده ده قانون په اسماء اعدادو کې ده دی چې په تا سره کوم اسم عادت ذکر کیږي نو دا د مذکر د پار راځي ثلاثه رجالین الله کې ویل شوی په اسماء اعدادو کې دا قاعده ده چې په تا سره کوم عدد راشي نو هغه د مذکر د پر راځي او چې بغیر د تا نه راشي ثلاث نسوتین ثلاث نسوتین ویل کی نو دا قاعده ده نو دې ده کې اربعتن ذکر شوی نو اربعه رجالین اربعه رجالین شو دا سرور نارینه دي پس تشهدو گواهان طلب کوي علیهن نه پاره باندې اربعه منکم سلور نارینه منکم تاسو نه په ان شهیدو کاغي گواهی وکړه او گواهی به څنګه کوي نو په صحیح حدیث کې په حدیث د بخاری کې راغلی دی گواهی به په داسې طریقه باندې کوي چې د مشاهده خبره وکړي مشاهده خبره وکړي مشاهده یعنی داغي د لیدلو بیان بکې چې ما دا پلانې زنانه پلانې نارینه په زنا باندې داسې اولیدل او داغي الفاظ بالکل په حدیث کې راغلي دي نو داسې نه وای چې یاره پلانی طرف ته زنانم داسې تلی و یو نارینم بیا ورسته تلی نو تلی دی وکنه لار را روان دي په لار باندې خو هر څوک چې زنانه هم زی او خځې پې هم زی او نارینه پې هم زی نه نه دغسې خبره به نه کوي بلکې د لیدلو د سترګو حال به هغه بیانوي په این شهیدو که ګواهي وکړله پام سي کوهن په البیوت نه ایساره کې هغې لره په کورونو کې حتی یتوفاهن الموت تر دې پورې چې پوره واخلي هغې لره مرګ او یجعل الله لهن سبیله او یا به مقرر کړي الله تعالی د هغې لپاره سبیلا بله لار به ورته الله تعالی مقرر کړي د دې آیات څه مطلب دی یو قول ده مقدم د متقدمینو مفسرینو په دې آیات کې یو قول داري چې دا آیات منسوخ شوی دی په آیات د سورۃ النور سره دلته کې الله تعالی په کورونو کې بندي کوي تر دې پورې چې ادیای مرګ واخلي یا له الله تعالی بل لار مقرر کی نو بس دا آیت منسوخ شو په ابتدا د اسلام کې داسې او بیا دا منسوخ شو د سورۃ النور په آیات باندې که زنانه او هغه شادي شوده نه وه وعده نه وشه نو هغه له وسل کوړې ورکړل شي سل کوړې ورکړل شي او یجعل الله لهن سبیلا یا به الله تعالی بل لار مقرر کی نو هغه سل کوړې شولې سل دورې شولې او دغه کې سورې نور کې به غراش او که شادي شودو نو هغه په کانو باندې ویشتل شي او هغه په قران کریم کې غیاتو منسوخ التلاوت او باقی الحکم دی حکم باقی دی او په تلاوت کې هغه منسوخ دی چې زیناکار سړی او زیناکاره ښځه چې شادي شدی او زینا وکړي نو هغه په کاڼو باندې ویشتلی شي دویم قول د متأخرینو دی او د دې آیات مطلب متأخرینو دا بیان کړی دی د آیات مقصد دا دی چې کله یو زناکاره ښځه په هغې باندې څلور ګواهان تیر شي او څلور ګواهان په هغې باندې ګواهي وکړي نو د قاضي د قاضي سي په مخ کې په قضا کې دننه په هغې باندې ګواهانو ګواهي وکړله اوس قاضي معذور دی او په حکم کې تاخیر کوي ضرورت لري په کور کې او مشکل لري بله خبره ده یا د ګواهانو تزکیه کوي قاضي صاحب تزکیه د ګواهانو دا ضروری ده چې دا ګواهان دروغجن دي هسې نه چې په کور کې مشوره کړي چې راځه چې دا دوه پکې مړه شي نو ښه ده او زنا یې نه ده کړې خو څلور کسان هسې ګواهي وکړي نو قاضي صاحب له پکار دي چې هغه تزکیه وکړي د ګواهانو او قاضي صاحب په دې کې وایي چې یاره لس ورځې بعد شل ورځې بعد میاشت په دې کې لګي په فیصله کې نو دغه زنانه په قید کې بندې وساتل شي نو او یج دیر پاره چې دغه زنانه او دغه نارینه ونه تختی د زناکار سړی او زناکاری خزی ونه تختی نو د قاضی د حکم پورې به دغه بندې کړل شي او او یجعل الله لهن سبیلا نو بل لار دا چې بیا به کله قاضی فیصله واوري نو د جیل نو بهر تراوی سره شي د کور نو بهر تراوی سره شي او حد به پاغي باندې قائم کړل شي نو دا دویم قول لرم په سرینو و این شهیدو که گواهی وکړه هغې پام چې کوهن ایسارې کې هغه زنانو دره فیل بویوتې په کویون په کورونو کې حتی یتوفاهن الموت و تر دې پورې چې واخلي هغې لره مرګ نو که په دغه حالت کې مړې شولې خو ورکې که بس مړې شولې او یجعل الله لهن سبیلا او یو مقرر کې الله تعالی د هغې لپاره بله لار هغه بله لار سره قاضي او په حکم وکړي فیصله او په واورې په قضا کې او که شادي شوده نو په کاڼو باندې به وولي او که شادي شوده نه نو یو میدان ته راویستل شي او سل کوړې ول ورکړل شي کله چې په په یو ملک کې په یو علاقه کې دو زیناکاران له داسې کار وکړه چې ټول خلک په جماعتونو کې اعلانونه وکړه په لوډ سپیکر باندې اعلانونه وکړه ګاړی وګرځوه چې لکه زیناهونه دا عام شوی دی پلانې جنې او پلانې الک زینا کړی دی او سبب هغه په کانو منیولو په یو میدان کې ودره او خلکو ته وایي دغه راواخلې کانی راواخلې او کند ولو کنه پای کې ودرو په کانو باندې وله بیا به تاسو کونه کې دا د الله تعالی احکام دي ښه الله حاکم پدې دی الله بادشاه پدې دی د هر بادشاه خپل یو قوانینی اصولی الله خپل بادشاہي پدې باندې قائمه بس دا په کانو باندې ولې چې دا پاسید او دا مزیر سیزونه دي ضروري چې دا د دنیا نه لری شي نو بس نور خلک به بیا داسې ونه کی او یا یو نارینه او یا زنانه ده هغه شادي شده نه دي زنا یې وکړله سل کوړیو له په میدان کې ورکه هغه به چغې وهي او د وینو الټۍ به وکړي ښه برابر او خلک به ټول ویني بیا د پاره به چې دی خلک داسې ویونه کې قاضي او بیانو کې ښه ټیټ کوړه به له ښه تیار کړلی شوی په دغه اندازه باندې چې کله ووالی شي یو کس غلا وکړله د هغې نه لاس کټ کړه شري چې کوم حدود دي نو بیا به څوک غلا ونه کړي خو د الله تعالی دا نظام په ټوله دنیا کې نشته دی وید پاکستان د اسلام قلا ده دا آیات هم د مخکې آیات ته تمه ده عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي د دې آیات کې مراد دوه قسمه د زناکارو سړو د مراد دي یو شادي شده یو محسن دی او بل غیر محسن دی نو دې مخکې آیات کې د دوو بدکارانو نارینه او زنانه دغه بیان شو او په دې کې د دوو نارینه بیان کړي واللزان یاتیانها منکم او هغه دوه کسان چې وکي بدکاری منکم ستاسو نه فاعذوهما نو زورنه ورکړي هغې ته په ان تاوان کو توبه یې ویستله و اصلها او اعمال خپل نیک کړل فاعرض عنهما نو مخ واړوئ د هغې د زورنې نه فاعرض عنهما معنی مې وکړله مخ واړوئ د هغې د زورنې نه داسې مې نه دی ویلی چې دغه ورته معاف کوي حد ورته معاف کوي حد به ورته نه معاف کېږي بلکې زورنه زورنه ورته بیا مه ورکوئ په ازوهما ایزا او تور کیا ایزا سخ او شدید لکه مثلا یا په پیل سره دی وهل ټکول دی بغیر د زخمی کولو نه یا په قول سره دی چا بدکاری وکړله گرفتار شوله نو لږ خو ورشه داسې ورته ووایه که نه چې تاسو له څه حرم څه شرم او حیا درنه درتله تاسو د خپل مور او پلار او د خپل خاندان د ته نه یاده چې تاسو دا بدکاری کوله کله نارینه سره بدکاری کړی ده چې هغه ته لیواتت ویل کی او یا د زنانه سره دا کار کړی دی نو خی ملامت کوي زورن او تور کوي لیکن دا ایزا دا به دومره چې پاره کې زخمی نه کړل شي نو په ان تابه کچره توبه ویستل هغې دواړو و اصله او خپل اعمال یې نیک کړله نو په اعرض عنهما مخ واړوي د هغې د زورنې نه مخ واړوي د هغې د زورنې نه یو قول هم پسرینو داره چې دا په ازوهما دا ایزا بیا منسوخ ده رسوري نور په آیات باندې دا بیا منسوخ شوی ده ایزا او تنشي ورکوله خو لیکن صحیح قول پرې کې داره چې د ایزا نه مراد ایزا باللسان ده دا لګي داسې خبره او تو کې په زور باندې او په اعرض عنهما د دې ماندار چې مخ واړوي تاسو داغي د ایزانه د په حدیث کې راغلي دي کنه هغه صحابي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی او په هغې باندې حد قایم شو نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د داسې توبه ویستلې ده که په ټولې مدینې والو باندې هغه تقسیم شي نو الله تعالی به هغه ټول معاف کړي نو معنا دا شوله ایزا او ته بیا پرېږی داسې مه وایې چې کله پې سزا که جاری شوله وروسته پسې بیا خبرې مه کوئ غیبتونه وغیره دا بیا مه کوئ فاعرض عنهما د ایزان او نور پاتې شو سزا, سزا کم حد چې دی نو هغه بیا په توبې سره نه ساقطېږي واللزان یاتیانها او هغه دوه کسان یاتیانها چې بدکاریو کې منکم ستاسو نه فعذوهما نو زورونه ورکې هغې ته په انتابن کو توبه یې وکړه واصله اعمال یې نیکلل فاعرض عنهما نو بیا مه خوړوئ د هغې نه ان الله کان تواب الرحیم یقینا الله تعالی توبه قبولونکی دی او رحم کوونکی دی دوه نارینه چې بدکاري وکړي بیا د هغې څه سزا ده نو د هغې مختلفې سزاګانې د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم نه نقل دي که دوه نارینه دا کار وکړي نو بعضې وایي سزا یې هغه ده چې کم د زنانو ده نارینه او زنانه چې زنا وکړي شادي شده دي نو په کاڼو باندې ووره شادي شده نه دي نو هغې له سل درې ورکړه نو دی له همدغسې وکړه بعضې وایي چې د یو غر یو دنګ غر ته یو غر څوکي ته یې بوځه او په هغې کې یو غټ ګټ وګوره د هغې نه ښکته راګوزار کړه یا یو لس چته شل چته بلډینګ وګوره او د هغې نه ښکته راوګورده او بس هر څه هر څه چلو سره وشو دغسې طریقه ورسره وکړه او یا دا چې یو غټ دیوال دی غټ یو وټه ده د هغې لاندې سمله وه او ورشه ټیکټر ودراوله د پاسه پیغه راورغړه دا دنیا د مخ نه ورکوا دا فساد دی دا کینسر دی دا کینسر به په نور کې بیا خور کی بس په دې طریقه باندې چې عمل وکړل شي نورې مختلفې سزاګانې دي هغه د فقې په کتابونو کې د هغې وضاحت شوی دی یقینا الله تعالی توبه قبلوونکی د رحیم رحم واله دی انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله مخکې ذکر توبې وشو په ان تابه نو صلی الله تعالی ته ترغیب ذکر کوي توبه کول تر ټولو ګناهونو نه یوازې د بدکارۍ نه نه الله تعالی وایي د ټولو ګناهونو نه توبه واسي الله تعالی به کامیاب کی انما التوبه یقینا قبل اول توبه علی الله د الله تعالی په نسبت للذین د هر چاره پر دی عملون سوء بجهالتین چې عمل وکي په ناپوهی سره ثم یتوبون من قریب او بیا توبه وباسي من قریب د نږدې نه من قریب انما التوبه انما قبول التوبه انما قبول التوبه یقینا قبل دل د توبه دا مرتب دی په فضل الله تعالی باندې یعملون سوء بجهالتین چې وکي ګناهونه په ناپوهه سره ثم یتوبون من قریب او بیا توبه بس من قریب د نږدې نه من زمان قریب بهتر قول پرې کې دا دی د مرګ نه مخکې په روغ صحت باندې توبه وباسي ځکه حدیث کې راځي ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر چې سو پورې ځن قدم نه شروع شوه نو تر هغه وخت پورې الله تعالی د بنده توبه قبلې نو من قریب دغه معنی شوه چې په خپل ژوندۍ کې توبه وباسي ثم یتوبون من قریب او بیا توبه او بس من قریب د نږدې نه په اولایک یتوب الله علیهم الله تعالی توبه قبولې داغي الله تعالی په مهرباني کوي وکان الله علیما او دی الله تعالی پوی حکیم او حکمتون والده حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ابلیس قسم کړی دی چې الله تعالی ستا په عزت مې قسمی زه دا مسلمانان گمراه کومه ما دامت ارواحهم فی اجسادهم چې څو پورې د دیو په بدن کې روحونه یې زه به ګمراه کوم فقال الله وعزتی وجلالی الله تعالی وی زمانی په خپل ذات باندې قسمی په خپل عزت باندې په لویوالی باندې لا ازال اغفر لهم مستغفرونی چې څو پورې دیو زمانه بخنه غواړي او ما ته توبې وباسي نو ته یې ګمراه کوه ته یې په ګناهونو کې اخته کوه او زه به ورته معافي کوم خو چې د الله تعالی نه په صحیح شرطونو باندې توبه ویستلی شي نو الله تعالی بیا توبه قبلوي او حدیث کې راځي التائب من الذنب کما لا ذنب له چې د ګناه نه توبه ویستله داسې ده لکه ګناه چې نه یې کړې فی عدم المؤاخذة علیه التایب من الذنب کما لا ذنب له لکه ګناه چې نه یې کړی نو ګناه خو کړی ده نو څه معنی ده دا د سیده لکه ګناه چې نه یې کړی په عدم مؤاخذه کې یو سړی د ګناه نه ده کړی نو الله تعالی خو نه رانسی کنه نو دغه سې که ګناه دې وکړله خو توبه دې ویستله نو الله دې هم نه رانسی وليس دي توبته او نشته قبل اول توبې للذین دا کسانو لپاره یعملون سیئات چې بد اعمال کوي مخکې آیات کې د توبې بیان وشو او دا غیر پر یو شرط بیان شو ثم یتوبون من قریب توبه بس بیا د نږدې نه وسه کدا شرط پکې موجود نو نو الله تعالی دا غي توبه نه قبلای وليست التوبه تو نشتره قبل ول توبه للذین دا کسانو د پاره یعملون سیئات چې بد عملونه کوي حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې پورې چې حاضر شي دې کې حضرانه مراد مخکې مرتبار بار معنا کړی دا حضره په معنا د قربه سره ده کله چې یو سړی ته مرګ راشي خو بیا خبرې هغه نشي کولی نو دلته کې د مراد حضره په معنا د قربه نږدې شي یو تن د دیو ته مرګ قال نو دا بیا وای انی تبت الان زه خو اوس توبه وباسمه اوس توبه وباسي یار ماله او یا تیا کاله وشول ګناهونه او چېرې کله ځن کدن شروع شي نو بیا توبه وباسي نو په دغه وخت کې خو فرعون هم توبه ایستلې وه آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو, بنو اسرائیل وانا من المسلمین ګره زه یې منم خو جبرئیل علیه السلام ته راغی پرې خوله کې وله یو خټه ور ومنډله وې ته اوس توبه وباسي ستا اویا کالو شپېته کاله دې وشول ته سم نه شولې ته اوس سمېږي چې د مرګ په وخت کې لاړې او داسې د د مرګ په وخت کې خو بیا د زمری چې کله بوډا شي دا هم بیا پرهېزګاره شي بیا څه ماتې نه شي کولی اوس قلارې په دغه کې ناسي په یو غار کې ناسي او دا وایي چې یاره زه اوس ماتې نه کوم ډېر بزرګ شوم نو څنګه بزرګ شولې خوس کولای نشي قال دا انی تبت الان یقینا ز توبه وباسم اوس وللذین او نشتره قبل ول د توبې د کسانو د پاره یموتون چې هغه مړ شي وهم کو پارون ترجمه مې رسې وکړه وللذین او نشتره قبل ول د توبې د کسانو د پاره یموتون چې مړ کیږي وهم کو پارون او دیو کافرانی اولایک اعتدنا لهم عذابا الیما دا کسان تیار کړ دې موږ دغه لپاره عذابا الیما عذاب درناک الله تعالی د سید خلکو لپاره درناک عذاب تیار کړی دی نو دوه قسم خلق شوله یا خو هغه دی چې بالکل هغه توبه نه وباسي یا هغه دی چې هغه توبه وباسي لیکن د مرګ په وخت کې وباسي نو د مرګ په وخت کې بیا توبه الله تعالی نه قبلای نو درې خبرې شولې یو هغه خلق دی چې هغه بالکل ګناهونه نه دي کړی انبیا علیه صلوات والسلام او ملائک دویم هغه دي چې هغه ګناهونه کړی دي خو لیکن سره د خپل شرطونو نه د حدودو نه توبه وباسي نه اتایب من ذنب کما لا ذنب له دریم قسم هغه دی چې هغه توبه وباسي لیکن وخت تله دی د مرګ په وخت کې توبه وباسي بیا هم نه قبلې الله تعالی او یا مرشي په حالت د بيدینه کې مرشي بس بالکل توبه ونه باسي نو الله تعالی وی ولیست التوبه تو د دغه کسانو توبه نه قبليږي او هم کفارون چې مړ شي په حالت د کفر کې ولای کاتدنا لهم دا کسان تیار کړل د موږ دغه لپاره عذابن الیمه عذاب درناک الله تعالی به دیو ته عذاب درناک ورکي الیم په معنا د مؤلم سره دا سي عذاب چې او به درده